کتا سو خپل کتاب منئ او دا د دې وجه نه منئ چې دا حق کتاب نه نو بیا خو قران مو منئ ځکه دا حق دی نو دواړه حقونه براجم کوي تورات د الله کتاب دی نو تاسو ځکه منئ چې حق کتاب نه نو قران کریم حق کتاب دی دا مو منئ دا په دې باندې لومبنه حجت شو او دویم حجت فلم تقتلون انبیاء الله دا لا څنګه کتاب منلی چې انبیاء د الله قتلوي نو ایمان ساتل په کتاب د الله په تورات باندې دا خو منافدي د قتل د انبیاءونا او د دې دواړو په منځ کې تناقض دی نو چې یو نقیز یا قتل الانبیاء دی نو بل نقیز نشی کېدای چې ایمان دې په تورات یو طرف له انبیاء قتل وی بل طرف له دعوت وی چې ایمان مو په تورات راوړې نو دا خو تاسو نقیزین جمع کوي دا دو حجتونه په دې باندې قائم شي خو څه جواب نه لري ولقد جاءكم موسى بالبينات د دې آیات نو اوس تر شیانو آیات پورې د دې بنی اسرائیل او يهوديانو سره شپږم خطاب دی پدې کې تتمه د ما سبق لا زاړه احکام په کرامو عاد کې دوباره ذکر کړي اول پدې کې زجر او زور نه د شرک باندې او بیا زجر دې په انکار د کتاب الله باندې او بیا رسو اعلان د مباهلې نه چې تاسو ځان لوي چې موږ په حق یو جنتیان یو ناراضي چې تمنا د مرګ کو نو دا درې خبرې په دې خطاب کې ذکر کیږي تفسیر اضواء البیان چې علامه شنقیطی رحمت الله علیه وی چې سمع دې دې کې په معنا د اجابت او د قبول سره ده نو معنا دا د قبول کوي تاسو حکمونه د الله لکه په موس کې مونږ وایو سمع الله لمن حمده نو دغه ځکه سمع په معنا د اجابت سره ده الله دا چا دعا قبول کا چې د الله حمد نه بیان کړي واسمعوا تفسیر روح المانی موی واسمعوا سماع تقبل وطاعت واوری تاسو اوریدل د قبلولو د تابعداري یو صرف په وګونو اوریدل وی یو اوریدل په دې مقصد او دی بنیاد باندې چې زه دا خبره قبلو متابعداري کوم نو دا سه اوریدل کوي چې اوریدل د تابعداري وي وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين